يهوديان او د بل طرف يهوديان وجل کله به په قید کې راوستل نو الله رب العالمین په دې آیاتونو کې دغه واقعي واقعي طرف له اشاره کوي چې ګوره تاسو رب سره وعده کړو او وعده ماته کا عمر رضی الله عنه به فرمایل هغه نقل لي چې ګوره د اهل کتاب او يهوديانو ذکر الله رب العالمین کړي يهوديان هو تیر شوی دي اے امت د محمد صلی الله علیه وسلم دې آیاتونو نه مراد استاد وي چې غي کم کارونه کړي او تاسو هغه کارونه مکوئ ورنه داسې به هلاک او تبا شي ختم بشي لکه څنګه چې غي هلاک شي او تبا شي او ختم شول په دې آیات مبارکه کې الله رب العالمین دغه مخکینی میثاق نقض او ماتول ذکر کوي په دریو طریقو باندې چې ګور تاسو د الله سره کوم وعده کړی و نو په دریو طریقو تاسو دا وعده ماته کا یو دا چې الله تاسو د قتل قتال نه منکړی وای نو تاسو قتل قتال شروع کو دیو بل سره مجنګونه شروع کړي د الله د کتاب په بازي حصے باندې ایمان وروړی او د بازي نه انکار کوي نو دا لا څنګه تاسو مسلمانی دا او څنګه کتاب منلني چې کوم تاسو د مزاج مطابق دی غمني او کوم چې د مزاج نه خلاف دی نو دا غینه کفر او انکار کوي د شرمندګۍ نه مراد دا دی چې الله رب العالمین په خپل نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانان غالب کړل نو بنو قریظه ټول اوجل شول چې د مسلمانانو سره دوکه کړي وو وعده ماته کړي وا او دویمه قبیله بنو النذیر چې نو دای د مدینه منورې نه بار شړل شول د دای مالونه او د دای جیدادونه مسلمانانو له غنیمت کې پاتې شول فلا يخفف عنهم العذاب کداوي چې د کافرانو په مقدر او مقرر عذاب کې بس پکواله ناراضي اگر چې د دې په عذابونو کې به تفاوت وي لکه د باز کافرانو عذاب بسیواوی او د باز یې کې بس پکواله وي هغه بدای چې په دې خپو کې بورله د اور سروټ کې کې خودې شي او دا غي د ګرمایش د وجنه د دماغ بجوشي او خود کیږي با او حدیث د صحیحینو کې راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دي دا غد تر ابو طالب ذکر شو نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه کې دې شي پرز د قیامت دل زما شفاعت ته فائدہ ورکي فيجعل في ضخضاخ من نار يبلغ كعبيه يغلي منه ام دماغه نو د پاره با سپک غونته اور مقرر کړی شي زحزاح من النار سپک اور لوي شي اصل کې زحزاح پاروي کې دی لوي چې معمولی او لګي وبي چې د انسان دی ګټو لرا رسي نو په جهنم کې دومره اور بدله مقرر کړي شي چې دې ټوله به راغسي یغلی منه ام دماغه او داغي د وجنه د دا دماغ به جوشيږي خټکیږي با نو دې به ټولو کې سپک عذاب والي دې به دا خیال او ګمان کوي چې په جهنم کې زمانه سیوا عذاب د چا نشتا اعلان چې د عذاب په ټولو کې کم وي او دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار کشر تزنوی زما شفاعت د خپل تر د پاره نه وی نو دې بد جهنم فاغلان دې طبقه کې وی ځکه دین خفي جندو د الله د پیغمبر صدق د هغه رښتینواله ورله معلومو خو صرف د دې وجنه ایمان نراړو چې سبا به ما پسې د عربو د قریشو ماشومان او بډاګان خنداګانی کوي نو تخفیف به په عذاب کې نشي راوسته مطلب دا چې کوم عذاب الله مقرر کړي ورنه د کفارو په عذاب کې تفاوت شته د باز عذاب ډېر وي د باز بکم وي د باز بدرمیان وي ولا هم ينصرون او نبذ بي سر امداد کړي شي